څومره چې رستنی علما دي او هم چې څومره تشریحات کړی دي د دې ټولو خلاصه دا ده چې تصویرونه د غیر ذی روح سيزونو د ونو د سمندر د غرونو د ځمکې د دې جوړول خو جایز دي د ذی روح سيز تصویر جوړول ناروا دی او چې جوړول یې ناروا دي نو لګول خو یې خامخا ناروا دي، په تصویر جوړونکي باندې هم او د چا لپاره چې جوړېږي دغه شان تصویرونه په دواړو باندې الله لعنت لېږلی دی، هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله لعنت دی په دیو باندې هغه خلک چې هغوی په خپله غواړي چې زما تصویر دې وویستی شي، که د چا تصویر داسې وخت کې واخیستو چې هغه ته ورسره پته نشته دی یا څوک د هغه شکل وروسته جوړوي ځان له د دې ګناه خو په هغه باندې دی خدا چې یو بل ته سو ځان د پاره راولیو دی ورته کینې او ځان ته برابر کیو چې بس دا کار دی په کار وشي په دې دواړو باندې الله لعنت کړی دی او نور د دینه بل غټه خبره سکه دی شي چې په کم کور کې تصویر لګیدلې نو د رحمت فرشتي دن نه ناراضي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور په بارنې پرده باندې د شې جوړ شو تصویر غونې جبريل دراتلو وعده کړي او بیا را نغې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر وروته د کور چې بهر وته نو جبرئیل ملاو شو ورسره نو هغه ته وعده ور یاد کړ تاسو په خپل وعده را نغلی فرمای مونږ هغه کور ته نور نه نوځو چې په کوم کور کې دا شی یعنی تصویر جوړ شوی نو دا تصویر چې لري کې مونږ بیا راځو دا چې په کوم کور کې مونږ هغه ته ناراضو ان دا رحمت فرشته هغه کورن ته ناراضي دا په مخکنو شریعتونو کې هم حرام وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې هم حرام دی تصویر او سینری او دا ټول عام سيزونه د زیروح نه بغیر دا جایز او د زیروح تصویر نه ناجایز خپل کورونه د الله د غضب نه به بچو او د الله د رحمت مستحق به ګرځو مونږه سم ډیر ګناګار یو اسم زمونږه اعمال دي سړي چې ډیر کم زمونږ خپل توقع چې مونږ باندې الله خپل رحم وکړي دا غي باوجود چې موږ په خپل بچا بس دروازه بند کو د دنه نه زنجیر لګولې او هغه د بار نه ناری وي ته تاواز کله کر ازه ک نرانو نو دروازه دې بند کړې نو څنګه درشمه نو موږ دعاګانې کوي الله رحم وک رحم وک او د رحم دروازې موږ په خپل بندي کړي نو دې ته متوجي اوسېږي دا دلیل د دې نه دی ځکه تمثال د هر غشي تصویر ته چې کوم شي الله پیدا کړو تی تصویر جوړ کړي نو دې ځکه خدا صریح نه دی په دې کې چې سليمان عليه السلام به هغوی دغه سن بل څه تصویرونه جوړول دا نه دي جوړ شوي فلما قضينا عليه الموت نو کله چې موږ فیصله وکړه په هغه باندې د مرګ ما دلهم على موته نو خبر کړی موږ داغه په مرګ باندې الا دابه الارض مگر هغه حشرات د زمکه د ځمکې موږ ته وای نه وایو چې کوم لرګي ته لګي او لرګي خوري د پس طریقه باندې یا ناس دی یا ولال د سليمان عليه السلام د دیو نگرانی کوي د کار دا د بیت المقدس تعمیر شروع دا چې څو پورې مکمل شوه نو نو د په دې خپل امسا باندې ولاړو دیو لګیو کار کو چې ګندې ژوندې دی تر دې چې دا وینو هغه امسا وکړه نو دې وګرځیده چې وګرځیده نو پیرانو ته پته ولګیده څه پته ولګیده الا دابة الارض یعنی موږ نو خبر کړی دده په مرګ باندې مګر هغه وینه د ځمکې تأکل من سأته چې دده امسا یې خوړله فلما خر نو کله چې دی وغورځېد تبینت الجن ښکاره شو پیریان یا ښکاره شو پیریانو ته دواړه معنی مفسرینو کړي دي الله کانو یعلمون الغیب چې کچر د دیو پوی دی په غیب باندې دیو دی پیریانو ته خبره ښکاره شوه په خپله چې که مونږ ته د غیبو پته وی ما لبثو فی العذاب المهین په دې د سپکوالی په دې عذاب کې نه په دې مزدورۍ کې بندا وخت نو تیر کړی بس ته بس کړیو یا بل معنا تبینت الجن خلق وای کنه دا جنات په غیب باندې پویږي دا خاطری دی او دا پیریان دي پرون په سوالاتو کې یو سوالم راغلو چې په کور کې چرته زنانه وای چرته چاغلا کړی دا نو هغه غلاوی په ما باندې راړولې ده او دا څنګه راړولې ده چې موږ یو مولوی صاحب لتلیو او هغه په نوک کې څوک را حاضر کړو سپیریان او دا هغه نه تپوس کړو او هغه ورته چې دا دی دا غلا کړی ده دا ټول دروغ دي دا پراډ دی دوکې دي او دا خو په وړوکوالي باندې ما سره هم یو واقع شوه، یو یو سړي کېنولم مې چې د سکول ماشوم په کار دی چې په لیکلو لوستلو پوهېږي، دا ځکه په دې ماشومه جینۍ وه، په دې پېریان دې وي چې دا پېریان دپاره د دې علاج کوم په دې باندې نو مونږ یې کېنولو، یو دوه مونږ دوه هلکان سکول ته به تلو د خپل کلي نه، په لاره باندې راوګرځولو، وي تاسو سره هم کار دی، نو په لاره کې زموږ تقریبا زه به د خپل سکول نه کور ته زموږ فاصله و نهه میله پیاده مزل و یو ځل سهار وختي لمانځه نه پس به روان شو ایله به اتو بجو له ورسېدو او بیا به واپس ماښام کور ته راورسېدو ډېره ګرانه لار وه نو په لاره کې چې به موږ ته چېرته چا وي چې موږ سره کښېنه ډوډۍ وخوره یا اوبه وڅښه موږ ډېر خوشحاله شو ورسره کېناستو نو صاحب ناست وی چې دا نوک په تېل ولګولو وی چې دلته څه کلمات رد وي دا وایي موږ به هغه کلمات وي نو وی څوک راغی که رانغی موږ ته چې د ښکاری څه شي خو کار په نو کې غوسه نشته دی په زما ملګری وی چې راغی چې ما چې زه پرې نو کې راغلی ما ته وځي داستا نو کې صبر ما مو راغی سره ان دا اوس الله کوه دی چې دا اوس هم راته سکی سي یاد دي بیا راته به وی چې دا دا میدان صفا کړی سړی ته وای نو موږ هغه ته سړی میدان صفا کړو یې صفای کوم یې لګیا دی صفای کوم بیا وی چې دته وسوای چې دا ټول دغه راوړه هغه د بالټه او سشیر دا راوړو دا میدان چړکاو کټول موږ چې چړکاو یې کړو چې وای کوم یو وې کوم ځکه موږ وخت ناس جوړم سړي سره پړلې و خامخا خبره لکه سات پسې بیا چې تخت ولګوي ویډیو ته وای چې تخت ولګوي نو موږ چې تخت ولګو نو چې لګي کنه لګي موږ بالکل تخت ولګو چې دی باندې د بادشاه کرسي کې دی د پیریانو بادشاه حاضرې اوس دې زمي په نوک کې وی چې د بادشاه کرسي راوړې د مسند نه د تر نه ولګو نو چې کرسي ولګو نو چې راوړم نو چې راوړه لکه سات پس وی چې تاسو بلیک بورډ او چاک حاضر کړئ ورته وی نو چې راوړم یو راوړ بورډ یې ولګو بیا وی چې اوس بادشاه دی راشي بادشاه راتلو کې لګو خو لګید خو بیچاره مو چې بادشاه راغی ویچ بادشاہ ته وی دا جینۍ ده او په دې باندې غشم ستاسو د قوم نه چا حمله کړې ده او څه شوي نقصان رسېدلی د دې څه الفاظ تعویز ولیکه چې هغه مونږ ته وښایي چې دا په هغې جوړه شي مونږ په ازمایش کې رالو هلته خو نه بادشاه و نه بوړو نه چاکو هېڅ څه شی نه و نو وی چې څه لیکي نو مونږ وی چې بس نه لیکي یو ګنټه هم دغه سره باندې تیر کړ نو وخت یې کور باندې ما خام کور ته ورسېدو من بس نه لیکي سن ما مې نه لیکي بل ملګری مې نه لیکي از ما نه کشر مې کې دې څه په دې نوب کې ښکاری نو بس مې چې نه لیکي نو بس مې چې څه چل دی دا به بیا څه چل کو دا بادشاہ خپه دی یا څه چل به نه لیکي چې بار رو ته ماره کې چې څه شي تاسو ښکاری دی چې دا چې دا هر سره لوي چې ما ته په تا وی چې را راځي مې راغلی وي دا ټول پراډ او دوکې دي هیڅ شي نشته ماشومان الګان زکه وي کې نه دي ته چې ماشومان دیو ته یو سوچ ولا جوړ کی تقریر ته وکی وکی بس دا غوی هغه تصور کړه چې یو څه جوړ شي او نور اسم د دې حقیقت نه لري نو د د پیریانو خبره د خاپیرو خبره وې دا په غیب باندې پویږي او دا خبره کی خلکو ته پیریان په غیب نه پویږي دې ذکر الله فرمایي تبینت الجن خکارشو پیریان خکارشو پیریان چې کدیو په غیب پوی دی نو په دې سخت سزا کې به وخت نو تیر کړي او پیریانو تم پته ولګی چې موږ په غیب پوی دی نو په دې تکلیف کې موږ وخت نو تیر کړی کنه لقد كان لسبع في مسكنهم آية یقینا د سبا والو د پاره دا غوي په وطن کې یو نخوا په مسکن کې په خپل وطن کې یو نشانی و آی جنتانی دو باغونه عن یمین و شمال خی طرف ته او ګس طرف ته دا دو باغونه دې نه وو مطلب دا چې د دې وادي نه خی طرف ته ټول باغونه دي او ګس طرف ته ټول باغونه دي ټول علاقه باغونه باغونه ده او ورته میر کولو خره میر رزق ربکم د رزق د رب خپلنا وشکرو له او شکر ادا کوي د دې لپاره بلدتون طیبتون ملک دې پاکیزه عمده ورب غفور او رب دې مهربان فاعرضوا نو دیو اعراض کو انکار یو کو فارسلنا علیهم نو راولګو مونږ په دیو باندې سیل العرم سیلاب د بند د شدید د سخت سیلاب دا دیو بندونه جوړ کړیو په دې غرونو کې یو ځای بل ځای او د بندونو ټول زمکه سیراب شوی و الله په دې باندې یو داس سیلاب راولګو دا ټول بندونه ختم شو وبدلناهم وبدل کړل موږ د دیو لپاره بجنتیهم د دیو په دې دوه باغونو جنتین نور دوه باغونه ذوات اکل خمت چې هغه څه ترخې میوې واله وو یعنې هغه میوه د خوراک نه وه دا عام مارکونډی او داسې څیزونه چې په خپله را پیدا کېږي او ترخه هم د خوراک نه وي څاروي هم نه خوري و اصل او د غز ونې دا د جاو ونه چې یو قسم ونه ده د دریاب په غاړه باندې دا ټوکرۍ او غیرت خلک جوړوي خو د خوراک نه یې یعنې تر ترخۍ و شیء من سدر قلیل او لږ ونې څه د بېرې ونې پاتې وي وچې کلکې ذلک جزیناهم بما کفرو دا بدله ورکړې مونږ دوی ته په سبب د دې چې دوی کفر کړی و وهل نجازي الا الکفور او داسې بدله نه ورکوو مونږ مګر ناشکره خلکو ته وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها او ګرځولې موږ د دوی په منځ کې داغه کلو په منځ کې چې موږ برکت اچولی او په هغې کې نه د کلي د شام قرا ظاهرتا نمایا کلي په دې لارو باندې وقدرنا فيها السير او اندازه کړو موږ په دې کې سفر د سفر مسافت د دې شپه په بيدیا کې نه راتله بلکې په یو کلي کې براتله خامخا په دې لار باندې داسې آبادي و سیرو فیها ګرځي په دې کې لیالیا شپې و ایام نو ورځي امنین په امن باندې یعنی هیڅ تکلیف باندې فقالو دی وی ربنا ای زمونږ رب باعد بین اسفارنا لری لری کا زمونږ دا سفرونه یعنی دی آبادو کې نه خوشاله وظلم انفسهم دوی په خپل ځانونو زیاته او فجعلناهم احادیث نو وګرځول مونږ دیو لره قصې افسانه یعنی قصې شوې ومزقناهم کل ممزق او دیم دیوم جدا جدا کړه په جدا کولو څنګه دیوم تتر بتر کړل جدا جدا کړل لري لري ان فی ذلک یقینا فدی کل آیات خامخ نخ د قدرت د الله دی لكل صبار شکور د ار صبر کوونکی او شکر گزار د پاره ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه او یقینا رشتیا کړو په دی باندې ابلیس خپل ګمان فتبعوه دوی دغه تابعداري وکړه الا فريق من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنان نو چې هغه تابعداري ونه کړه وما كان له عليهم من سلطان نو دغه د پاره په دیو طاقت مگر د سره پر لنعلم مګر دا دې لپاره چې موږ جدا کوو هغه څوک چې ایمان راوړي په آخرت باندې دا هغه چانه چې هغه د دې آخرت په باره کې په شک کی او ربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر څه باندې حفاظت کوونکی نگران دی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هو اي دي کافرانو د مکه د چراو بل هغه هغه خلق چې تاسو دعوا کوئ چې هغه الہ دي د الله نه سوا لا یملکون مثقال ذره دیو اختیار نه لري په اندازه د یوې ذرې په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې او نشته لري دیو د پاره په دې کې من شرکن اس شراکت و ما له منهم من ظهیر او نشته لري د دیو د پاره من د دې الله د پاره منهم د دې خلکو نه من ظهیر څوک مددگار ځکه الله ته د مددگار حاجت نشته ولا تنفع الشفاعه عنده او نه په نور کې سفارش د دې الله سره الا لمن مگر هغه چاته اذن له چې الله غت حکم کی اجازه تو کی حتا اذا فزع عن قلوبهم تر دې چې لری شي یره غبراهټ لری شي د دې زړونو نه دا څوک چې سفارش غواړي او څوک چې سفارش کوي قالم دیو به تاسو کې ماذا قال ربکم تاسو رب سووي دا سفارشیان ته به رب سوي چې خبره وکړه قالوا الحق نو چې حق وي وهو العلي الكبير یعنی اجازه تو شو سفارش او دا الله او چت دی لوی دی قل ورته وایا ما يرزقكم من السماوات والارض سوق تاسو ته رزق درکې د اسمانونو او د زمکې نه یعنی باران سوق را وره یو د زمکې نه بوټي سوق را زرغونې ول الله ورته وای چې الله و ان او مونږه او اياکم یا تاسو لعلى هدن فسم لاریو او فی ضلال مبین یا یو په گمراهی ښکارا کې دا مخامخ چاته دا نه ویل کوم چې ته گمراه یې خو انداز د چې اختیار چې د حکمت او د دعوت انداز چې په مونږ او په تاسو کې یو او په هدایت دی او بل په ګمراهۍ کې دی نو هر څوک چې نو خپل خبره معلومه ده چې ګمراه څوک دی نه دا څه د شک خبره نه ده چې دوی ته دا شک خبره کې دی شي یا مونږ په حق یا به تاسو په حق یې خبره بالکل ښکاره ده دوی ته خپه دره چې مونږ په باطل یو او مونږ ته خپه دره چې مونږ په حق یو خو خبر ورته داسې کوو چی فورا دچکه ونه خوري بلکې سوچ او غور او فکر وکړي قل ورته ویلا تسالون عما اجرمنا تاسو نه به تپوس نه کیږي هغه چې موږ جرمونه کړی دی او نه نه به تپوس کیږي زموږ نه دا غسه چې تاسو کوی قل ورته وای یجمع بیننا ربنا راجم به کې زموږ په مینس کې یعنی جمع جمع به کې زموږ په مینس کې زموږ رب د قیامت پر دین موږ به ټول راجم کې ثم یفتح بیننا بالحق بیا به فیصله وکړي زموږ په مینس کې په حق او هو الفتاح العلیم او دا ډیر زبردست فیصله کوونکی ذات دی قل ورته وایه ارونی الذین الحقتم به وښیه ما ته هغه کسان چې تاسو د الله سره شریکان کړي دي شرکاء یعنی یو ځای کړي پیوس کړي تاسو د الله سره شریکان په عبادت کې کلا هرگز داسې نه ده بل هو الله العزیز الحکیم بلکې دا الله دی چې زبردست او حکمت والده وما ارسلناک نه لګل موږ ته الا کافتا للناس مگر او نه پاغه قران باندې ولا بالذي بين يديه او نه پاغه چې دینه مخې د تورات او انجیل باندې نه راوړو او کچړته وګوري تا د پکم وخت ظالمان موقوفون عند ربهم چې دوی به ولاړ وي بند کړی شوی به د خپل رب مخې ته يرجع بعضهم الى بعض القول دیو به ورولي یو بل باندې خبره څوک به یو باندې وراړي بل به بل وراړي یقول الذين استضعفوا وای دا کسان چې کم کمزوري کړی شو للذین هغه کسان ته استکبروا چې تکبر کړل لیډرانو لولا انتم که تاسو نه وې دی لیډرانو ته بچ که تاسو نه وې مونږ گمراه کړی لکنا مؤمنین مونږ به خو مؤمنانو نو دا ارمان د افسوس چلته کوي بیا نو دلته خپل لیډرانو ته وګوري چې څوک دي قال الذين استكبروا بو هغه خلک چاغي لیډرانو مشرانو للذین استضعفوا هغه کمزوري خلکو ته چې تابعدارو نحن صددناکم اي مونږ تاسو بند کړی وي عن الهدى له هدايتنا بعد اذ جاءكم دین پس تاسو تراغلو بل كنتم مجرمين بلکې وای تاسو په خپل مجرمان وقال الذين استضعفوا وای باغه کسان چې کمزوري کړي شو هغه کسان ته چې تکبر کړو بل مکر الليل والنهار بلکې تاسو شنو تاسو د شپې او د ورځې استامروننا هغه وخت تاسو موږ ته حکم کو چې موږ کوپر کو په الله باندې وګرځو داغه لپاره شریکان واسر الندامه او دی په پټي پټي پټ پټ پیمانه شکل چې عذاب ویني او ګرځول دي موږ زنجیرونه په غو مرای دا کسانو کې په سرټونو دا کسانو کې چې کافران دي هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدل نور کړی کې دوی ته مگر دا غس چې کوم دیو کول وما ارسلنا في قريه من نذير او نه دی لګلې مونږ په یو کلی کې یو يرون کې الا قال مترفوها مگر هغه مالدارو خلکو ویلي وو، یقینا په هغه څه چې تاسو رالېږلې شوي یې، موږ د هغې نه انکاریان یو. وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا او دوی وې، موږ ډېر مالونه او اولاد واله یو، نه یو موږ عذابېدونکي. ورته ووایه، زما رب کشاده کوي، پراخه کوي، رزق د هر چا لپاره چې خوښه شي او کموي یې، لیکن اکثر د خلکو نه نه پوهېږي. او نه دي ستاسو مالونه او نه ستاسو اولاد بالتي، هغه شی، تقربکم عندنا زلفی، چې نږدې کوي تاسو موږ ته نږدېوالی. یعنی تاسو مالونه مونږ ته تاسو نه نږدې کوي الا من امن مگر هغه چې ایمان راوړو نیک عمل وکړو فاولائک لهم جزاء الذئب د لپاره د دوچن بدله په سبب د دیو عملونو وهم فی الغرفات دیو د جنت په بالا خانو کې امنون په امني والذین یسعون فی آیاتنا وخلق چې کوششونه کوي زمونږ د آیاتونو په باطل ثابتولو کې آیدو خلاصې دن کړي نه دي اولئک فی العذاب محضرون قل ان ربی وایې یقینا زما رب پراخه کوي رزق د چا لپاره چې خوښ شي د خپل بندگانو نو کمی راغه د لپاره او څه چې تاسو خرج کوئ هیڅ یو شی د الله په لار کې په هو یخلفه نو هغه به د دې بدل درکې د دې په ځای به بل شی درکې او هو خیر الرازقین او الله خیر ذکر کون کړي ويوم يحشرهم جميعا او په هغه ورځ چې راجمع به کړو مونږ دیو ټول ثم یقول للملائکة بیا به وویل وایي فرشتو ته هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون دا چې دوی د فرشتو عبادت کوي ورته به ویل شي آیا دوی ستاسو عبادت کوو قالو هغوی به وایي پاکې ته انت ولینا ته زمونږ مددګار یې د دیو نه بغیر بلکې و دیو چې عبادت یې کوو د پیریانو او اکثر د دیو نه په هغوی باندې یقین کوونکي فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا نو نن ورځ به اختیار نه لري بعضې ستاسو نه دپاره د نورو نه پنده نه پې او نه د ضرر و نقول او وایو به وایو مونږ هغه کسانو ته چې ظالمان دي اوسه کوي عذاب د اور هغه اور تاسو هغه هغه دروغجن غړو و اذا تطلع عليهم اياتنا بينات او کله چې لوستې کېږي په دې باندې زموږ آیتونه ښکاره ښکاره دی وای ما هاذا الا رجل نه دی دا پیغمبر مګر یو سړی دی غواړي ان يسدکم چې تاسو منع کړي دا هغه څه نه چې عبادت یې کوي تاسو پلارانو وقالو وایلو ما هذا الا افک مفترا نه دا مګر دروغ جوړ کړی شوی دی وای هغه کسان چې کافران دي حق د پاره حق ته کله چې دوی تراغه ان هاذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب كتب او ندي ورکړي مونږ دیو ته دي مشرکان ته کتاب کتابونه چې دی واغل ولي درسونه چې ولي تسخيل عشر عشير د لسمې لسمه حصہ یعنی سلمه حصہ شو نو دیو دا غوی هغه عشر عشیر تم نه رسیدلی کوم چې ما غوی ته ورکړو فقط زبو رسولی او زما د رسولانو تکذیب کو فکای فکان نکیر نو څنګه زما عذاب غوی ما نیول نو تاسو سه خپل ورته وای انما اعذکم بواحده زه تاسو ته بس یو نصیحت کوم د یو خصلت هغه ان تقوموا لله چې تاسو ودرګی د الله د پاره مثنی دو دو و پورا دا یوازې یوازې غور وکړئ ثم تتفکروا بیا غور وکړئ ما بصاحبکم من جنه چې نشته دی ان څه خبره ده نشته دی تاسو به ملګری سره لیونتوب نه دی دا مګر يرون کې تاسو د پاره مخکې د عذاب سخنه قل ورته وای ما سالتکم من اجر ما چې سغوخت رستاس نو سم مزدوری په هو لکم ناس تاسو شو یعنی زه نه غواړم مزدوری نه بدل زما مګر په الله باندې دی او هو علی کل شیء شهید او الله دا الله په هر څه باندې گواه دی قل ورته وای ان ربي يقذف بالحق یقینا زما رب راتلکی په وحی باندې يقذف راولي یعنی نازلی وح بالحق حق ورنه وحی لرا علام الغیوب عل ډیر خ عالم دی په غیب باندې پویږي قل جاء الحق وتویراغه حق وما يبدئ الباطل وما يعيد او نشي ابتدا کولای باطل د سشي یعنی د پیدایش ابتدا الله کوي او واپس یې مغه پیدا کوي باطل نه ابتدا کولای شي او نه واپس بیا پیدا کولای شي قل ورته وای ان زللت کته د ګمراه شم فانما ادل على نفسي زما گمراهي خو زما په خپل ځان ده او که په هدایت شم نو دا په هغه سبب په ذریعہ دي چې وحي کړی د الله دا غي ماته یعنی وحي کړی د الله ماته ربي رب زما انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا او کته ویني دی ولر کله چې دی ویریږي د قبرون نه درا پاسې دو په وخت کې فلا فوت نو نبی تیختا دیو به پټې دې نشي او اخذو من مکان قریب وبني وش دیو د نږدې زینا وقالو آمنا به او دیو چې کله د عذاب وینو وو چې موږ ایمان راوړې په دې باندې وان لهم التناوش سرنګ به د دیو د لپاره حصول د ایمان من مکان بعید د لرې ځای نه، د ایمان ځای خو دنیا وه او دی خو اوس په اخرت کې ناست دی، دنیا ډېره لرې ده، نو دی به د هغه ځای نه څنګه هغه ایمان را ونیسي، دلته به یې راوړي، دلته به فایده ورکړي، اوس فایده نه ورکوي، وقد کفروا به او دوی انکار کړی و د دې، من قبل د دې نه مخکې، د قرآن او د دې پېغمبر نه، ویقذفون بالغیب او دوی ویشتل کوي په غیب باندې، یعنې دوی ټول اټکلیان دي اټکلیان دي بغیر د نشانې نه چې څوک کاڼي ولي کنه سر نه خني یو کاڼ سولې نه خولو او نه خنشته د کم زیاده نو دام دغه اټکلیان دي وحیل بینهم او حائل بشي د دې په منځ کې وبین ما یشتهون او په هغه څه په منځ کې چې دی غواړي یعنی توبه ایمان او دنیا ته واپس تلل حائل بشي رکاوټ بشي کما فعل باشیاعهم څنګه چې د دې په هم مثل باندې یعنی په کافرانو هم مشرب باندې څه شیو د دې نمخ کې انهم کانوا فی شک مریب یقینا و دې په شک کې مریب چې پریشان کن شکو سوره فاطر مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 15 درشم نمبر ده په ترتیب د نزول سره درسل وختم نمبر ده د دې سورت مضمون د کافرانو پر رویه باندې ناصحانه او معلمانه انداز کې د تدریس په انداز کې د دوی پوهول دي او د دوی ته دا خبره واضح کول دي چې ستاسو ګټه او ستاسو خیر صرف او صرف په توحید کې دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول صفاتونه د الله د پاره دي فاطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو د زمکې دي ګرځون کې د پرشتو لره رسولن پیغام رسان اولی اجنحتین چې دا وزر والدي څنګه مثنی دو دو والا ثلاثه درې درې وزرو والا ورباع او څلور څلور وزرو والا یزید فی الخلق ما یشاء او زیاتی الله په پیدایش کې هغه چې د خوښ شي د دین زیات والم شته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل په خپل اصلي شکل کې لیدلو شپږ سو وزرې وي چې دا ټوله فضا په خپل وزر باندې پټه کړې و ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه هغه څه چې کولاو کې الله د خپل د انسانانو لپاره یو رحمت فلا ممسک لها نو دا غي لپاره څوک بندون کې نشته و ما يمسک هغه چې بند کی فلا مرسل له نو نشته دا غي لپاره رازادون کې را خلاصون کې من بعده دا غره بندول نفس هو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا اي خلق ياد کې نعمت الله عليكم نعمت د الله په تاسو باندې هل من خالق غیر الله ایشتره سو خالق د الله نه سوا چې رزق درکې تاسو تر اسمان نو د زمکه نه لا اله الا هو فانا تؤفكون نو کوم خواته تاسو اړول کیږي و ان یکذبوکو که چر د دې استاد تکذیب کوي نو یقینا تکذیب شو د ډیرو پیغمبرانو ستانه مخ کې و الی الله ترجع الامور او الله ته دی واپس ټولو کارونو یا ایها الناس ای خلق ان وعد الله حق یقینا وعده د الله حق ده دوکه دي نه کی تاسو ژوند د دنیا او دوکه دي نه کی تاسو د الله په باره کې الغرور هغه لوی دوکه باز ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان تاسو دشمن دی ویني سي جوړې کوي دشمن وی غنې دشمن یقینا دی را بلی حزبه خپل ډله ليكون من اصحاب السعير دې د پر چاوي د جهنم والا جوړ شي هغه خلک چې کافران دي راوي د پر سخت عذاب دی او خلک چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی راوي د پر بخنه ده او لوی اجر دی افمن زین له سوء عمله آیا هغه څوک چې خسته کړی شوی دغه لپاره دغه بد عمل فرآه حسنا نو هغه یینی خ عمل فإن الله یقینا الله پاک یذل من یشاء گمراه کوي هغه څوک چې خوښ شي هدایت کوي هغه چاته چې خوښ شي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو ته مبیا خپل ځان یعنی په دې پسې خپل دومره تکلیف مته راو بدن چې تاسو ساوځي په دې پسې حسرات اندغم او د افسوس په وجه نو خاص د الله د پاره د ټول عزت الیه یسعد الکلم الطیب د تخیجی خی خبری پاک خبری والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح خیجی دا تاسو اورئ کنه مونږ کلمه وایو نو کلمه خو کلمه طیبه ده کنه پاکه کلمه ده د توحید خبرې کوو د عقیده خبرې کوو نیک خبرې د ارس کوو خدای دې لپاره شرط دی نیک عمل نو د دې کلمې سره که عمل نه وي نو دا کلمه بره نه خېژي دغه شان هر هغه خبره هر هغه دعوا د ایمان او د نیک عمل چې د هغې سره عمل نه وي ورسره نو تشي خبرې نه خېژي والعمل الصالح يرفعه نیک عمل دغه خبره خېژي او دا قیمتي ده بیا چې عمل وسره او چې عمل وسره نه نو اسې دا تشي خبرې نه خېژي والذین هغه خلک يمکرون چې سازشونه کوي بد السیئات بد د دې لپاره سخت عذاب دی ومکر اولئک هو یبور او د دې خلکو سازش دا تباه کیدونکې د پاخرت کې او الله پاک تاسو پیدا کړی د خټ خاور نه بیا د نطفه نه به ګرځولې تاسو لپاره جوړې ناری نو زنانه و ما تحمل من انثى او هغه څه چې باري یعنی نه باري نو چته یو زنانه ما يعمر من معمر او عمر نور کول کیږي یو هغه چاته چې د عمر ورکړی کیږي ولا ينقص من عمره او نه کمیږي داغه د عمر نه الا په کتاب مگر دا په یو کتاب کې مخکې نه لیکل شوی دی ان ذلك على الله يسير عمر کمیږي او زیاتیږي نه خدا څه چې الله لیکلی هم داغه مطابق کیږي تلبسونها چې تاسو یې اغوندئ یعنی استعمالوئ وتر الفلک او وینې څه کشتۍ لره په دې کې چې شلوونکې ده اوبو لره دې لپاره تاسو ولټوئ د هغه فضل ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ منا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في وقنا عذاب النار الله ته زمونږ د ټولو نه رضا شه زمونږ دا وخت زمونږ دا ناشته زمونږ ولاړه دا زمونږ ټول عبادت دا قیام الليل ته په خپل دربار کې قبول او منزور کا زمونږ نیتونه خالص کا دا زمونږ ټول عمل د خپل رضا لپاره خاص وګرځوه مونږ د هر قسم نمود او نمایش نو ریاکارۍ نه وساته الله دا ټول ستړي ستاده رضا لپاره ده زموږ زړونو ته که څومره وسوسې راځي تکبر او د غرور څخه خدشات پیدا کیږي اے الله د دې ټولو نه موږ وساته زموږ د ټولو نه رضا شه د دې ټولو د حاجتونو پوره کړه دا څومره چې بیماران دي الله دې ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړه دا څومره چې د چا تکلیفونه دي په کورونو کې ناچاقۍ دي اے الله دا ټولې ناچاقۍ د دیو ختمې کړه د چا د والدینو سره دي د چا د خپل غرونو سره دي د چا نور معاملات دي اے الله د دې ټول معاملات درست کړه او پر دې ټول باندې رحم وکړه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين